احکام بیانېدل خاص کر د توحید مسله بیانېده چې لکه د یو الله عبادت کوي مشکل کوشا حاجت روا هغه یو الله وګڼي دا مسله وه اوس په دې کې بیان دی د رد د شرک او بل طرف ته دی تخویف اخروی د آخرت د عذاب نه يرول افحسب الذین ایا ګمان کوي هغه خلک ایا ګمان کوي هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړی دی ایا ګمان کوي هغه خلک کفرو چې هغوی کفر کړی دی ان یتخذو عبادی د ان یتخذو عبادی چې دوی اونیسی بندگان زما ریاضه خو دا ان مصدریه دی نو چې ان مصدریه شو نو د یتخذو معنی به نیول کې ښه مصدر معنی ګمان کوي هغه خلک ان یتخذو عبادی چې دا نیول د دوی بندگانو زماله من دونی بغیر زمانه اولیاء دوستان دا ځای لږ دغه دی حسبه نه دی دا دوه مفعوله غواړي ښه دوه زمونږ هم دا پښتو کې مونږ چې ګمان کوو دا وایو تاسو هلته هلکه پرون مې ته ولیدې خو په تا باندې مې ګمان وکړو ګوره دا پهله مفعول دی د چا ګمان مې د باندې وکړو د ریا ازما وی کدا غدی نو ګوره د دوه مفعول او غوخته کنه ګمان او کما پتا باندې د پلانی نو حسبه دوه مفعول غواړي او دا یتخذ دام دوه مفعول غواړي نو اصلي کې دا سه دی چې ایتخذو چې اونیسی دوی مددګاران دا اولیاء نه دی ریاضن دا د یتخذو د پاره دوی مفعول شو چې دوی چې اونیسی دا مشرکان بندگان زما اولیاء د ځان د پاره مددګاران دا خود دې شو بیا دا ایت تخیزو عبادی من دونی اولیاء دا غونډه جمله راواله د حسبه د پاره فعل مفعول کې آیا ګمان کوي هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی دی ګمان کوي چې دا نیول د دوی زما بندگانو لا اولیاء او دوستان دوی مفعول د دوی دغه دی نافعا لهم دا به دوی ته فایده ورسوي دوی مفعول څه دی حذف دی دا نیول د دوی بندگانو زماله بغیر زمانه اولیاء د ځان د پاره دوستان مددګاران چې دا مشرکان لګي الله پریدي او نور د ځان د پاره مددګاران دغه کوي نو دا نیول د دوی د نورو له مددګاران نافعا لهم دا ځان د پاره فایده من ګڼي افحسب الذين كفروا ایا ګمان کوي هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی ان یتخذو عبادي چې اونیسي دوی بندگان زما من دونی بغیر زما نه د خپلو ځانونو دپاره اولیاء دوستان مددګار انا اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی دی دا تخویف اخروي انا اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی دی جهنم جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا ملمستیا نزلا ملمستیا نزل عربی کې هغه سیستوي چې هغه تاسو ملمت اول پیش کیخه خلک ملمت اول شي چې پیش کوي خشه پیش کوي په دوی مرز بیا وته هغه سړه انډې را مخکې کوي په درې مرض بیا شړیم هم ان اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی دی جهنم جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا ملمستیا کافر و د مسلمانانو پورې خندل چې مسلمانانو لاړه د خپل خپل وخت ضایع کو نه کار کوي نه روزګار کوي نه زمیداری کوي نه تجارتونه کوي هم دقه پیغمبر رانیولې دی او جنگونه او جهادونه کوي وای مسلمانان تاوانیان نه دي خدایم په خیر کې تاوانیان چې هغه تاسو یې قل تو توایا هل ننبئکم ایا من خبر درکو تاسو ته تا هل ننبئکم ایا من خبر درکو تاسو ته بالاخسرین پاغه تاوانیانو باندې تاسو مونږ ته وایې مسلمانان تاوانیان دي تاوانیان که پیژنې مونږ به درته ووایو هل ننبئکم ایا مونږ خبر درکو تاسو ته بالاخسرین په هغه خلکو چې هغه تاواني وي تاوانی په څه کې څوک په مال کې تاوانی وي څوک په جیداد کې تاوانی شي څوک په بل څه کې تاوانی شي وی اعمالا په اعمالو کې چې په اعمالو کې خساره ټول عمر ضایع کړي ستړي کړي ځان خو بې ځایه ستړي کړي الذين دا هغه خلق دي دول سعيهم چې ضایع شوي دول سعيهم چې ضایع شوي وي محنت داغوي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دا غ خلق دي چې اعمال کړي خو اعمال چې په دنیا کې څومره کړي هغه ضایع وي وهم يحسبون واغوي ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې یقینا دوی خیسته کوي خپل کار دی وی زمونږ کار ډیر خیسته دی حضرت عمر ته یو سړی را وستې شو داسې خوار وچ کړه سو چې نه خوراک کو نه سکاک کو وی دا څوک دی وی دا د نصارا او یو کس دی د عیسیانو وی سکه وی په غره کې چیله دی او په نیت د ثواب باندې د دا د دوی مذهب په نیت د ثواب باندې نه خوراک کوي او نه سکاک کوي او د سو کالو نه هلته دغه دی دیره دی حضرت عمر جړون کې شو چې اوه څومره محنت کوي څونه منډې او ترړې دغه کوي ځان خوار که لیکن عمل دغه دی ځای دی چې ایمان یې نشته دقسې مسله ده بدعت ته بدعت یو سړی یو عمل کوي په نیت د ثواب یې کوي د ثواب خو طریقه د رسول الله نی ځان به ستړی کې ستړی کې ستړی کې خو هغه عمل به ستا دغه ځای وي دقه غټ تاوانیان دي ګورې بدعت نه دی بدعت دې ته نه وایي چې تاسو جواري کوئ او خو کاره ګناه ده بدعت دې ته نه وایي سړی ډمان ګړی اجراګان راولي بدعت دې ته وایي چې د دین کار کوي خو په هغه طریقه یې کوي چې د رسول الله د طریقې خلافي دې ته دغه وایي بدعت تاسو ګوره د خپل پیغمبر علی السلام هر عمل ته ګوره شروع د کم ځای نه کړی ده او ختم کړی په کم ځای دی تاسو زما ډیر دا مثال وی د رسول الله اذان د کم ځای نه شروع د سلور زله الله اکبر نه په کم ځای ختم شوه دی فلا اله الا الله اوس یو سړی د ځان شیخ جوړ کی چې نه مړه لا اله الا الله خو نیمه کلمه ده زه به پوره ویم لا اله الا الله محمد رسول الله اوس وګوره په نیت د ثواب کوي چې زه ورسره رسول الله ویم خو ښه ټکی دی خو چون کې د رسول الله د اذان نه خلاف دی نو دې ته به تاسو وایي بدعت بدعت دې ته وایي د دین کار کې خو په هغه طریقې نه کې چې کومه طریقه د دغه وه د رسول الله و دقه بدعت یعنی هغه بدعتیان دا وایي چې زما خیال دی دا مونږ ښه کار کوو هغه ښه کار نه وي د خدای په غضب کې دوی ګرفتاري خماخام درې درې رکعات دي او دی وی مړن وی او سلورم به سره بل مو کو نو سبا د خونه ده نو دا سلورم رکعات چې کوي خو عبادت ته کنه هغه څه بل شي نه دی عبادت دی خو په هغه طریقه باندې نه دی چې کومه طریقه د شریعت د شریعت تا ته درې رکعاته خی فرض ته پکې بل لغه کې نو غټ تاوانیان دادي اعمال به کوي خو په غلطه طریقې سره ګمان به دا کوي چې منګه په دغه یو په سمه لار یو وهم یحسبون او دوی ګمان کوي انهم یحسنون چې بېشک دوی ښه کارونه کوي صنعا یحسنون هغوی ښایستهوالی کوي صنعا په خپل کار کې اولئک الذین دا هغه خلق دی کفروا بآیات ربهم چې هغوی کفر کړی دی په آیاتونو د خپل رب ولقائه او په ملاوېدو د هغې دوی دا امید نشته چې په ورځ د قیامت به موږ د الله سره ملاویږو فحبطت اعمالهم نو برباد شوي دي هغه عملونه د دوی فلا نقیم لهم نو موږ به قایم نکو د دوی دپاره فلا نقیم لهم نو موږ به قایم نکو د دوی دپاره یوم القیامت پر ورځ د قیامت وزنن وزن موږ به قایم نکو د دوی دپاره پر ورځ د قیامت وزن بې وزنه به بې وزنه وزن به پکې نی تاسو به وایې د ابو هريره صاحب حدیث دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی پرز د قیامت به یو غاټ سرب سړی راوستی شي غاټ سرب العظیم السمین دا لوی سرب لکه ته به سنډا دی ایمان بنی وسره پتله کې به واچول شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی په تله کې به د ماشي د وزر عمر وزن نی فلا نقیم لهم یوم القیامت مونږ به قایم نکو د دوی د پاره پرز د قیامت وزنن وزن هم دقه سپک دغه وی یو سړی برا وستی شي اوچ کړس وی نری پری خو د ایمان خزانه وی د اعمالو خزانه وی چې په تله کې ورواچي غرونه به سره نه برابرېږي نو فلا نقیمو موږ به قایم نکو لهم د دوی دپاره یوم القیامت په ورځ د قیامت وزنا وزن څوک بل شان یو مسله کوي مسله دا ده چې د کافرو دپاره به وزن د اعمالو وي که نه وي دا یو باس دی علما کوي په میدان حشر کې به وزن د اعمالو وي که نه وي به خدا به د چای ځینې خلک وایي دا به صرف د مسلمان عامو مسلمانانو وي د پیغمبرانو د پاره به وزن د اعمالو نی دا غوي څه شیتلی او خو ټول نیک او نیک دي دارنګې د دا مسلمانانو یو جماعت به چې الله تعالی بلا حساب دغه ته دننه کوي جنت ته د هغوی به هم وزن نی دا عام مسلمانان نه دي دا عام لکه دا موږ په شان عام د دوی دپاره به وزن د عمالي زمونږ ښه کارونه هم شته او دغه هم شته بد کارونه هم شته نو دوی دپاره به وزني که نیکې نیکي درنه شوه نو جنت ته او که ګناهونه درانه شو دوزخ دی پاتې شو کافرو نو دا بعضې جماعت وی د کافرو بس شی نیکی اخو اول نیکی کوي نه او که نیکی کوي هلته ایمان نشته چې ایمان نشته الله هغه نیکي قبلوي نه نو ځینې علما وایي چې د دغه به ني د کافرو به په ورځ د قیامت باندې وزنه ني ویو ګوره که نه فلا نقیم لهم مونږ به قائم نکو د دوی د پاره پرز د قیامت وزنن وزن چې لکه تل راوړې چې وی تلو لیکن اکثر علما وایي چې نه قرطبي استاد نه دی قرطبي استاد یو خسته خبره کوي د کافرو کم کافران دي دا سر دا دغه نوی دا مشران کافران لکه ابو جهل یا د د ملګری یا د موسی علی السلام زمانه کې فرعون داغه ملګری د دې د وزن ني دا به وسم دار کې د غلزي دوزخ لا او دا کم عام کافران چې وی عام د دې بنغي وزن به وی خ ذالک جزاؤهم دقه د بدله د دی که ذالک جزاؤهم دقه د بدله د دوی الکه دغه د بدله د دوی څه شي دغه بیان دی جهنم او چغه جهنم دی بما کفرو په سبب د کفر کولو د دوی الکه دوی له دا جهنم ولی دی وی دا غی دو وجه دی یو دی بما کفرو په سبب د دې چې دوی کفر کړو یو واتخذوا آیاتی او دوی نیولی او آیاتونه زما ورسولی او پیغمبران زما حضوا پټوقو زما د کتاب د آیاتونو پورې به ټوقې کولې زما د پیغمبرانو پورې به ټوقې کولې راشه بشارت ووره خوشخبری ان الذين امنوا يقينا هغه خلق چاغو ایمان وروړي وي وعملوا الصالحات او کړی وي هغه نیک کارونه الکه چا سره دا دو دولت ایمان وسره همي او اعمال صالحه وسره می د دوی دپاره به عام جنت نی ښه په جنت کې به جنتي جنت فردوس به الله ورکوي جنت فردوس یقینا هغه خلک چې هغوی ایمان روړي و عملو الصالحات یې وکړي وي هغوی نیک کارونه کانت لهم وي به د دوی دپاره جنات الفردوس جنتونه د فردوس نزلا ملمستیا په میدان حشر کې به خط ستړي وي او ګرمي به شوي وي نو د دوی به ملمستیا غرمه چرته کیږي په جنت فردوس کې خالدین فیها همیشه به په دې کې خالدین فیها همیشه به په دې کې کله نه کله په دنیا کې د دې خلکو خسته بنگلې وي خو اړې پکې راتنګ شي اسلام آباد نه دی یا پیښور دا خسته خسته بنگلې وي د اسلام آباد خلک وایي مړه بس تنګ شو ځای چې لږ مري ته لاړ شو هلته خوشا ځکه مري ورته ښکلې ښکاري د دې ځای خلک په خسته ژوند وایي وایي ځای چې کالام ته لاړ شو هغه ځای ورته خوښ وي خو جنت والا چې په خپل جنت کې وي نو دوی ته به د خپل ځای نه بل ځای ښه نه ښکاري لا یبغون عنها دوی به طلب نه کړي د دې نه حولا د ګرځېدلو چې یاره د دې ځای نه لږ د غله تللی وي پلاني ځای ته بیا دي دی بزرګانو سره څومره علم دی دا بې اندازې کم دی تاسو ویلیو کنه موسی علی السلام او حضرت خضر چې په سفر روانو او هغه مرغې رااله لو د دریاب نه په مخوګه کې لګي اوبره واغشتي حضرت خضر موسی علی السلام ته وای زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی لکه د دې مرغې په خوله کې چې دا یو ساس کې اوبه دي په نسبت سره د غونډ دغه ته دریاب ته خیر دا چې راغی یهود په غوسه شو رسول الله ته وایي چې د دې نه څوک مراد دي چې وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو ته نه دی درکړی شوی د علم نه مګر لږ څوک تی مراد دی رسول الله وی ټول خلق تی مراد دی تاسو هم تی مراد یې تاسو علم هم د الله د علم مقابله کې سم نه دی وی نه مونږ ته خو الله د تورات علم را کړی دی او تورات علم چې چاته ورکړی شو نو فقط اوتی خیرن کثیر هغه ته ډیر خیر ورکړی شو زموږ ډیر لوی علم دی د هغې بیان کوي دوستانو د الله دومره معلومات دي چې دا د کراچۍ دریاب نه دی د کم ځای نه کم ځای پورې دی دا چې راوالی او صحیح کې صحیح او د دنیا دا ټولې ونې راوالی او د دې نه قلمونه جوړ کې دا به خلاص شي خو د الله معلومات به خلاص نشي ځکه د کراچۍ دریاب محدود دی ښه یو سر او بل سر څه دی معلوم دی خو د الله د معلوماتو یو سر او بل سر معلومه هغه نه دی قلت وتوایا لو کان البحر کچریشی دریاب سین نخا لکه د شلمان سین سین نه دریاب کچریشی دریاب مدادن سیو مدادا صحیح لکلمات ربی د کلمو د رب زما کلمات خبرو ته وي مراد ته دلته کوي معلومات کچری شي دا دریاب صحیح لکلمات ربی د معلوماتو د رب زما او په دغه صحیح باندې دا د رب کلمې لیکه لنفد البحر نو ختم بشي دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مخکې د هغې نه چې ختم شي معلومات د رب زما زما د رب معلومات بل سر ته نی رسېدلی او دا سی به دغی په یو مشوڼې باندې خلک غون بخاری لیکي کله نا کله تاسو بس کول وی کنه مخکې به د سی دغه تختې به لیکلې چې د یو ماشوم سی بخلاص شونه بل ته به لګه پکې راواچوه یروره دا دریاب صحیح شي دام ختم شي او په امداد کې ولا دونه دریاب پکې بلم را ورواچي ابر څه ختم شي ولو جئنا بمثله اگر که مونږ راتللو کو پشان د دې دریاب مددن امداد بیا مسله ده الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای د دې خلکو سره خپل تعارف وکا خلکو سره خپل تعارف وکا قل تو وتوایا انما انا تاسو وای کنه انما خبره دا ده بلا نه ده انما انا یقینا زچ یما بشر انسانیم یقینا زه چې یم بشرون زه بشر یم زه انسان یم خو داسې دی چې انسانیت کې بیا انسانیت والنو انسانیت کې چې څومره ترقی کیږي ګورې دونه په ملکیت کې ترقی نه کیږي دا قوجه ده چې رسول الله انسانو الله تعالی ولا د انسانیت په لار دون لوی درجه ورکړه ورکړه ورکړه ورکړه چې د حضرت جبرئیل نه بهترو حضرت جبرئیل په لار د ملکیت باندې په بر روان دی او رسول پاک د بشریت په لار باندې روانو خو په دې لار کې د حضرت جبرئیل نه دغه شو روان دي شو نو تاسو به رسول الله ته بشر وایې دا انسانو ځنې رونه هغه دا د دین انکار کوي چې نه رسول الله بشر نو چې بشر نو بیا هغه د ترقې نه انکار دی انما غالبا دا خبره هم د دې د پر راوړه چې د چا پکې شکی چې شک ختم شي انما انا یقینا زچیم بشر انسان یم خو څنګه انسان مثلکم پشان ستاسو پشان څه مطلب قومم لرم پلارم لرم مورم لرم د قصې بدن هم لرم لاس او پخې او ورسه لرم ا دومره ده چې په دې لار کې الله مال ترقی را کړی ده تاسو له دومره نه ده ترقی او مال الله ترقی را کړی ده زما او ستاسو بیلتون په دې ځای کې دی د دې وجه نه رسول الله اوس موږ به داسې نه وایو زموږ په شانتې دی الله پاک لاسونه او پښې ورکړي دي خو په دې بله لارې الله دغه کړی دی د ټول انسانیت نه وړاندې کړی دی یوحا الیه وحی کولی شي ماته د دغه وحی په ذریعہ باندې د دې نبوت او د رسالت په ذریعہ باندې رسول الله د ټول بشر نسه دی هغه روان دی او ماته د سشي وحی کیږي انما الهکم چې یقینا معبود بر حق ستاسو لایق د عبادت ستاسو چې د اله واحد هغه یو الله دی هغه یو الله دی فمن کان یرجو کم سړی چې امید کوي فمن کان یرجو څوک چې امید کوي لقاء ربه د ملاویدو د خپل رب چې په ورځ د قیامت به زه د خپل رب سره څه کېږم ملاویږم نو فلیعمل هغه د عمل وکړي عملا صالحا عمل نیک خو ګورې خاص او خاص د الله د رضا دپاره ښه دیکونه به نه وي شهرت بنی وی ولا یشرک بعبادت ربه او دې دې نه شریکي د عبادت د خپل رب سره احد هیڅوک هیڅوک دې نه شریکي نه شرک جلی او نه شرک خفی اس قسم دې نه کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعاو کې یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی مونږ تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کې د قرآن او د حدیث رب اتباع زمون نصیب وګرځي رب د قرآن مجید او د حدیث او د تمام دین اتباع زمون نصیب وګرځي رب قرآن او حدیث زمون د پاره نسب العين وګرځي د دې محبت د دې عظمت رب زمون په زړونو کې پیدا کی رب د قرآن مجید خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ کورانو ته ورکې زمونږ بچو ته او مشرانو کشرانو ته ورکې رب د دې خیر او برکت په قبر کې مراکې رب د دې خیر او برکت نه موږ پر ورځ د قیامت باندې مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي دا لږ کې ناستل الله زموږ دپاره ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځوي الله سره زمونه هر قسم خوشاله نصیب وګرځي او خپل کاروبار کې وته الله په خپل روزګار کې وته الله پاک خوشحالي ورکي د زړه سکون ورکي اطمینان ورکي سره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 وګرځوي الله سره د خپلو ملګرو روغ او جوړ خپل وطن ته بیا راولي وصلی الله تعالی علیه